مکی صورت دے په نزول کې شپږ شپږم نمبر دی پس د سورۃ الجاسین نازل شوه دی او ترتیب د سوراتونو کې شپږ سالو ختم نمبر دی پس د سورۃ الجاسین او دلایل عقلیه او دې کې مطالبه کوي د مشرکین نه د دلیل یا مخ کې تخویف اخروی او نو په دې کې تخویف دنیوي داود صورت د پدا د یولسمې